بسم الله الرحمن الرحيم باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان الاستسلام او الخوف من القتل کله چې اسلام په حقیقت نه وي هغه چې په ظاهري تسلیم او په خوف من القتل وي د ترجمه الباب الفاظ چې د دې اول وضاحت کو به به د هغه رستا ربنا او غرضنا ذکر کو د کزنې دي کې د ترجمه الباب د الفاظ او وضاحت چونی شي وکان علی الاستسلام دا معطوف دی معطوف سره د معطوف علیه نه دا شرط شو جواب او جزاء نه ده مذکوره استسلام ظاهری انقیاد ته وایي داویل خوف لفظ شری په اوسه ذکر دی او پار د احد الامرین راځي او د عطب د پار راځي دا یو امر خدای ته ذکر دی چې خوف ته غبل امر څه دی دې عطف کې به اعتبار ظاهر اخفاء ده، تقابل غواړي. او د او الخوف د دې تقابل علی الاستثناء ته نشته چې موږ یې او الخوف مقابل دی د علی الاستثناء قرینه پی خوف من القتل له لکه خوف من القتل چینو دغه موقع کې جنگي او په جنگ کې غنیمتونه یې بس دا تقابل کافی دی دې ځای کې اشکال دی چې دا او کې به تقابل سره راغی دی خو یې ممکن ده حصول غنیمت د هم د یو چا غرشي او خوب د هم غرشي ولو ترا اذ المجرمون ناکسو روسهم عند ربهم اوس هغه څه بل جوز لګونو یا صدا ولګوا چې دا غیر متحد دی د ایمان سره متحد ایمان نه دی قاضي په ظاهر باندي قضاوت کوي یا داسې وایي چې اطلاق د اسم الاسلام پر جایز دی چې ته موږ اسلام وې دې ته موږ مسلم وو سندي جده شوی یا داسې وایي چې دا په ادنی مراتبو د اسلام کې دی، په شرف د زواج کې دی، خو مرتبه د ایمان ده. یا جواب کې اکتفا شوې ده په دې آیات باندې چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ددې کس اسلام هم په دې آیات کې مصطفی کیږي چې د مؤمن نه دی او مسلمان ورته وایو او تقابل کې فیدا کان الحقیقت فو علی قوله جل ذکره دې کې هم قشان تقدیرات وي څنګه تقدیر دا متحد دی د ایمان سره په حقیقت کې دا عین ایمان دی دا نافع فیدمن دی دا معتد به دی په احکام او خیو باندې کې په دې معنی اطلاق د ایمان د اسلام جایز دی دا په اعلی مراتب د ایمان کې دی دا بنا دی په دې قول د الله ان الدين عند الله الاسلام وزن عند الله دی فاز د وضاحت د ترجمه الباب او د هغې ترکیب او د الفاظو وضاحت هم ذهنه به څو معنا ربطونه معلوم شو کتاب الایمان سره به دا به هم معلوم شي ځکه چې کتاب الايمان او دلته اسلام ذکر دی اذا لم يكن الاسلام د موسنی په ځان کې ایمان اسلام یو شی دی مناسبت دا هم جو سهم معلوم شو ترکیب دې زیادت ته غره مراتب ذکر شو یوه مرتبه د استسلام شوله یوه مرتبه د حقیقت شوله باب سابقه او مسائل د حدیث سابقه سره هم رب ظاهر ده مخکې باب کې آزاد اسلام ذکرو اقسام د اسلام ذکر وو دلته هم دغه شان دي. دا شپږ مباحث بر هر ترجمه طلبه کې عمل کوي څلو ربطونه د الفاظ او وضاحت پنځه شلو او شپږم غرض او مقصد دا به په هر ترجمه الباب کې مخصوصات ته تر کتاب طهارت خو دنه کې به ظاهري تاسو ملحوظات ته چې تاسو دا درس دی دا مرتب دی غرض شعب الایمان تفسیر شروع دی د اسلام تقسیم معتد به او غیر معتد به تا جواز د اطلاق الاسلام په ظاهر باندې عدم جواز د ایمان اوس تقسیم د اسلام هم معلوم شو اما نسبت په مابین د ایمان د اسلام کې نسبت عموم خصوص دی او کنا نسبت د تداخل دی هغه دلته نه بیانوي خيال خور تم چې ولې نه بيانې زويه مه چې هغه ما ته په کتاب الايمان کې ويلې دې ښه نسبت په مابين د څه کې ايمان او اسلام کې بحث د دلایلو د دې هغه اصل مورد او اصل غرض او د مصنف غرض د نقل نه سورت حجرات کې خو زجرو اراده د مصنف غرض د سوق نه همدا صاحب ته ولو چې دا حقیقت د ایمان نه دی سورت آل عمران اصل سو بیات ان دین عند الاسلام عیسایان او وقت نجران ته جواب کوجو چاوی په دین دی نه زمون دین دی او د مصنف غرض د سوف نه دلته اصل حقیقت چې کمی د دین او د اسلام د هغې وضاحت و حدیث متوجه شي حدیث صوت دی هغه خو بالکل بیان دی د حدیث ماخذونه چې دی محشی پر ذکر کړی دی د حدیث تجزیه سند متن ته سند کې متابعه ذکر دي د زوري شاګردان کې تعدد دي شعيب هم د زهري شاګرد دی يونس هم د زهري شاګرد دی او صالح هم د زهري شاګرد دی معمر هم د زهري شاګرد دی تعدد راغی مصنف دې ذکر کوي اور عرض د چوي ددن محمد دې محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره ته دا خپل تر شاګرد دی چې زهري دی پایوی د سړیو شاګردانی هم ډیر دي یحیی معین د قدرې کلام کړی دی علي بن مدني چې دی هغه لم ارا به حدیث باسن معنا حدیث مقبول دی واکه دی وی دا خپل غلامانو قتل کړی او دا غلامان د قتل ته د زوی تیر کړی دا پلان مرګ دا زوی سفی و بد اخلاق و خیر داو چې د پلار منصب به ما ته پاتې شي وې غلامانو به دا هم ختم کړی دی متن الحديث ته متوجه شي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم طارحتن د یو قبیله لا ور ور مال غنیمت ورکو بیت المال نه مال کو ساجال اسناسو فترک رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا واعجبهم الی ما ډیر خوف دا سړی غل نه ور کول ما یا رسول الله ما لکان شان سوجد ساده پلانا د پلان کنا ول نور کې والله انی لا قراه مؤمنا زه خداین مؤمن او زه په ګمان کوم د مؤمن فقال مسلمان فسقطت قليلا ثم غلبني ما لا منه فعدوا لمقالتي فقلت ما لك انسان فوالله إني لأراه مؤمنا لأراه مؤمنا فقال ومسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما عالم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله اسلام ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل زور قوم سريتا وغير أحب إلي منه بل ماته دغه نه زيات محفوظ وي خاشيت ان يکب الله في النار ددې ويرې د وجه کومه چې دا چرته الله پور کې الټو نه غورځي د هغه د بچولو د فار ولو کومه هغه د فضیلت په وجه نو کومه چې غني هغه افسدي مانم یاد کړم اوس متوجه شي د بحکم خداوند. دا وینا کون کې فساد دې ساده نه یو قاجز قدر صحابي دي دا کم سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر نور کوي او ساده لګې دې دا څوک دی اکثر وی دا جعید ابن سراقه دی جعید ابن سراقه به دغه دی کې دال په لفظ چې وسعد جالسون سعد ناس یا حکر شاگردان ویلی دی او که سعد پخپله ویلي وي او غایب یې ځان فرض کړی دی، وکنت جالسا، کیدی شي چې ځان یې غایب فرض کړی وي د حیا د وجې نه. دواړه احتمال لري. ما خبره مقرر کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مال تنبیه را کوله او مسلم حمزه استفهامیه ده وو په فتحه سره معطوف دی تقدیر د کلام دار ای تقول کذا ته دسی وی خو مسلم وی ته دسی وی چه دا مومن ده خو دا مسلم دی دا چه او مسلم چه او کلفظ او شی او مسلمان نو دا او په مانا د بل دی بیا به مسله د تهذیب الالفاظ شي الفاظ مهذب وایا مسلمن وایا تنبیه ورکول دي چې یلته مکوا خلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم به په قلا رکوع کو یو روایت فتح الباری کې شته دی فیض الباری کې فیض الباری کې دا بزرګ غفاری نه رسول الله اسلام تپوس وکړو کیف ترا جعیلا ستا په ځان کې جعیل ابن سراقه څنګه سره دی ساعت دی وی ساعت وی قلت کشکره من الناس نور خلق غونډه کې نو یعنی المهاجرین بیا بل یو کس و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له د بیت المال نه څه ورکړي وو پکې فترافان پلان کې د تخکاری سعد مارته چې سید من سادات الناس دا يو قيمتي سړی دی مشرانو د خلکو دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته چې فجعل خير من من الا ذنسان جعل دکز مکه ور واخلي کنه دا نه غره دي د خیر دا نه دومره سیوا دي فتح باری هم دا روایت کړی اول جلد یوسل در صفحه دی معلومه شولا چې جوعیل من خیر الناس نو څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمان هغه یو ما تاسو کو چې په دې کې تردد په شان د جعيل کې نه وو بلکې په دې کې اصلاح د الفاظو د ساده چې ساده ته محتاج دی لکه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها چې د ماشوم په باره کې وي، طوبی له عصفور من عصفافیر الجنه لم یعمل شرا یا سوءا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او غیر ذلک یا عائشه نور بلا سوی عائشه د دې سوی ابو داود حدیث نقل کړی دی زراری د مشرکی مسلم هم نقل کړی دی نو د رسول الله اسلام مقصد تنبیه وا په تهذیب الالفاظ باندې رواه يونس و صالح سند کی مې خبره کړې وه احمد عبدالرزاق ابن حبان ابن ابي شيبه د خلکو دا حدیث نقل کړی دی دا روستا متابعات یې نقل کړی حدیث نه یو څو مسلې معلومې شولې یواځې شفاعت امور جایزه وکړي احتیاط پکار دی په هند مطالبه کې چې به زه تنګول ونشي د مال لپاره مصرف متعین کول او به اهم فلاحان اراه یا لا اراه خو لا راشي خو به لیدلو ته وي معلوم سره ده خو کله اراو شي زما په ګمان دي ځان مې دي کوي امام مالک سے وہی دا حالت جائز دی عام جمهور وی دا حلج په حین ځون کې راځي دا په سب په لسانی باندې بنا دي دا په نشاناتو بنا دي دا په عاداتو بنا دي لکه څنګه چې دا وانین والله لیکلیم دی احمد عبدالرزاق ابن حبان دا د چا سو لګوي یعقوب بن شبا دا دې دوستا وقال عمار سو لګوي باب افشاء سلام من الاسلام ترجمة الباب کې څلور ربطونه غرض هر چې وضاحت د الفاظ دی نو بیان دی ضرورت نشته ربط د عنوان دی کتاب سره دلته اسلام ذکر شوی دی عنوان د کتاب کتاب الایمان وو د مصنف په ځام کې ایمان اسلام یو شی دی ربط د جزء همسرا چې ترکیب د ایمان دی تاغم بین دی ځکه مینه تبیل دیا په اسلام داخل شو مصنف په ځان کې ایمان اسلام یو شی دی اسلام مرکب شو زیادت قبلای کمینه تبدیل دی او کمینه ابتدائیه و ایجشی افشاء السلام من اجل السلام من الاسلام د وجه السلام ډېر حسره دیم اسلام چې مراتب معلومیږي یو هغه اسلام دی چې پاکي شاو سلامي بلاغي چا کې نوي مراتب یا شاه مرکبي زیادت قبلای باب سابقه سربت مسائل د حدیث سابقه سره به تاسو ظاهر وي مخکې هم د اسلام خبرې ذکر وي او په دې کې هم د اسلام خبرې ذکر وي خبره معلومه شوه غرض د ترجمه الباب نه اثبات د ترکیب ایمان اسلام مرکب دی اثبات د زیادت ایمان او اسلام لکه افشا چی ډیره شی یو ایمان اسلام ډیر شی کمه شی یو کم شی رد په مرجیو باندی چی ایمان نفس تزیق وی ترغیب حصول د خصلت ته کوشش کولا پکای دی چې پنځ بنا د اسلام پنځه دي په دې به اکتفا کوو نو دا خصلتونه ذکر کړو چې او هم موزي د دین علاوه نور هم شتي موثره یم له ته متوجه شي موثره یم له کې یو اثر د عمار دی دیم روایت د عبد الله ابن عمرو بن العاص دی دویم سلام خورول عالم ته دریم انفاق لګول من الاعطاء د لږ څه نه چې څه لږ څه ورته کېږي اصل مورد او د مصنف غرض د سوق نه اصلي مورد د دې چې دی احمد بن حنبل کتاب الایمان کې ذکر کړی دی ابن ابي شيبه ذکر کړی دی بازار ذکر کړی دی د نور کسانو دا ذکر کړی دی به پدې کې یو سند دی یو متن دی اصل مورد دی سند کې خدل ته تعلیقا صحابي ذکر دی عمار او متن خود صلات من جمعهن شروع کیږي عمار چې ابن یاسر عمار ابن یاسر ابن عامر ابن مالک د پلار می یاسر دی او د مور می سمیه سمیه بنت خیار او کنیه د عمار ابو الیقظان دی ابو الیقظان په دې ملستان دي ده دا وخت چې مسلمانان شول نو سدیش کسان تقریبا جمع شول دي ټول ټول حدیث دې دوش پیتري درې د بخاري تفردات دي، مسلم په تفردات کې یو حدیث دی، دوه د دیو متفق علیه دي. د عمار په باره کې عام و معروف دا ده چې په جنگ صفین کې دا قتل شوی دی د معاویه رضی الله تعالی عنه د مرګ ورځ وه داس عمر د دې درې نوي یا سلو نوي کالو او سنا ودر شو سه سین تن سنا او حدیث کی راځي چې تقتل کافیت الباغیه او که تحقیق وکړی شو نو هغه دی چې کم ابن خلدون ذکر کړی دی پینزم جیل اتلسمه صفحه او دو سونو لسمه صفحه کم دی تباری هم داری کری دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلاف را پکنی دیری سوا شوی عثمان رضی الله تعالی عنه څه کسان د کشف د پاره ولېږل، طليع يې ولېږل، دې ته طليع وايي، اسلامي حکومت د طرف نه وي. محمد بن مسلمه کوفې ته لېږلی دی، اسامه بن زيد يې بصرې ته لېږلی دی، عبدالله بن عمر چې دی دا يې شام ته لېږلی دی، عمار یې مصر ته لېږلی دی، دا عمار دا نور د تحقیقاتو نه وروسته وفات شوی دی او عمار نه دی راغلی. دا بدمعاشانو د مصر ګیر کړی دی سبايي طبقه د ابن ملجم ملګرو او د سودان ابن حمران مرګرو او د کنان ابن بشر مرګرو هغوی وژلی دی. د ابن خلدون دا تاکید صحیح دی. لیکن ځینې وخت کې یو خبره غلطه مشهوره شي وقد يتفق القول في نحو عشرين کتابا ويكون قول خطا اخطا اول واضح هی کله په شلو کتابونو کې خبره چلیږي غلط رااله به چا توجه نه دکړي اصلاح ته هم دغه شانتي چلیږي او چلیږي او چلیږي اخره پورې چلیږي ثلاثون مذکر شوی دی وجدا دا چې دا تمیز د خصلت دی خصلت مؤنث دی او تمیز د مؤنث په عدد خلق مذکر دی دې دې کې څوک د مصنف چې دی بدل السلام للعالم د دې د پاره باندې روایتونه کې عصمت الحديث متوجه شو ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان عمدۃ القاری کې مختلف عبارات راجمع کړي غرض د حدیث نه ترغیب دی مکارم الاخلاق ته او د خلقو معلوم کول لبسنه خرچ کول دا کمال سخاوت ته او که چېرې ډېر وي خامخا ځمکې ته څڅېږي. د څه کم دي او بې مې انفاق کوي، اعتماد یې په الله دی. بیا په دې کې جامع لفظ. الانصاف من نفسک دی هر انسان ته د انسان په څیر نظر کا هر چاته د خپل ځان په څیر نظر کا چې په کوم شي ته خپکیږي بل په خپکیږي کم شي چې ته ځان د پاره خیر غني بلیم خیر غني که ته ځان امیر ګڼې، نور مامورین ګڼې، ځان مطبوع ګڼې، نور توابع ګڼې، نو خپل ځان تم ګوره ته هم د چا ماموري د چا تابع چې الله دې چې د بل نه اقتداء کې د خپل حقوق وو نو د بل حق هم ورکوه چې په خپل د ظلم برداشت نشي کولای نو بل څه ظلم وکړي حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مخکې شوی دی په حين د اقتضاء انتقام کې چې چاته نه د انتقام اقتضا کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ده خوشتي به ته سره شاه خوش دی ته او خلک به خندول رسول الله اسلام راغی د زګ شروع کړی دی کسان یې ترجمه کړی دي ځنی اسلام کې حسن اخلاق رسول الله اسلام په تشکی وو خوش دی به ته په تاریخ راغی رسول الله اسلام ته زه انتقام اخستل غواړم تا زه پته شي کې ووالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ایتا تا چې زوالم نو زما کپړه نه وه او ستا په تشې د پاسه کپړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ټیک ده کپړه یې اوچته کړه دا کس کلکه غاړه ورکړه زه خپلو یا رسول الله زما مقصد دا و اے رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقام ته تیار شو ولی عکس سه رسول الله اسلام سه بد کړی رسول الله اسلام خو سه کړی ټول معاملات کې انصاف راځي ټول سر د خدای مخ ته ورځیدلي دي. امام مالک رحمه الله د لارې نه ستون شو، شاګردانو یې ولي وی په دې لار باندې سپیره روانو دا هم په حق او موږ هم په حق تاسو ولې دا سپیره د لارې نه وشاله موږ په خپل طرف ته هغه په خپل طرف ته په دغه مرتبه کې زموږ په مشرانو کې نور به هم خو شاپور شیخ د الله مغفرت نصیب کړي بالکل نه طالب ته غوسه شو دومره به خپه وي خدای مرګره و کم ذهن و شیخ ته غوسه شو لږ غوسه به طالبان چی ورشی درته وی چی راشی راته نه شیخ راغی را خواله وته پلانکی خوشحالی کو خپه هم یی هغه طالبی رجی خیر تاسو سمو کوی به تاسو حیثیت ختمی خو استاد سره په متابعت اوسیږی چه د استاد سم متابعت ونه اوسیږی به پریشانی جوړیږي دا حالات په مون تیر شوی دي چې کیسر کې موږ د منطق استاد الله دې مغفرت نصیب لکه عمر او ما مطالعه کوله د اهل بدع او دا خیر چې دا خلق ته تخفیف بشارت پیژني ها نور نه پیژني ما به تکرارم کو د مری شه به مې ته پوښتنه وکړه هم مری شه به ډېر په توجه وکړه بیا به زناست په مقبره کې به مشنا سي ته سبق اړم او به وې مې سي تقریر مات کو زد عنا فیری مصیبت ته سکسان مکمل دا عزم کو چې ووی خود شي وو چې بالکل پرې بس او به بزو دا راځم چې نه کوم کام منطقي پيدا کېږي دې منطق باندې دې ډېر څه زه ناست وم دوه غلي شو یو د بوټو نه راو ما ته تا سو زمنګ مشران ته کنځل ولي کوي ما مو کنځل نه دي خو خیر هغه منظم راغلی زما د وره د پاره ایو را باندې گزار وکړو ها سما تکول د نور د بوټونو راوړل خدای او د دې سره کلو دی کو تکان اقنداري ډیر خمکل زه یو او دې درې اوس نو شویل چې ما بچ کړی او دی بچ کړی خو زم را روان مو دی هم را روان چرادی څنګه لګینا سم چاته مې سنوي دیو خط راولیږه چی زموږ د ملګری سټ خوک شوی دی ګړی د یو نه ګړی ماته شوی ده موږ به انتقام اخلو ماته کسان وی د څه چل شوی ده ماته چل شوی دری کسانو زه یو ما ما خپل سبق زو تو د دیو ګړی څنګه ماته شول مر سټی څنګه ماته شول کسانم تعجب کرو اخر دا چې مولوی صاحب په اعتماد کې وایي موږ مرګرو مصلحات وکړو خپل مرګرو سره ښکارا ظلم دی دی درې او دی یو مولوی صاحب هم دی په اجتماع کې واغس مولوی صاحب زمنګ درس جمعه ته به درس راته تاسو جمعه کې موږ بس مرګرو اتالو کو دانو الحق می شه پاکستان باندې څومره ټول څه پکې چې دی راغی چې ما زر بسترې ته لاس کړ، زموږ یو ملګري هغه مانه کلکه بستره ونومېده، څه کې ما وروره زما استاد دې زوته بستره خورو مدني کې چې خدای دې دې بې خورم بس ستا په سر باندې موږ ټولې بسترې تړلې دي او توته بستره خورې مال به هغه خو ځان له مسله ده خو دا خو ما استاد دې زه غر کېږم هغه زمان ته له ایسته راخ کړه ما د چې راخ کړه خطران بړه کې مې خو بالغ وته کې مسو مری شه وی دا ولی نشتری یا خونو الحق مشه پر مخ الانصاف من نفس کوي تلک سو شو کدا یو هغه درې او دا کو تا ګانو ته ګور ته د طالبې کې ډېر خور مو وسو شو ها شاپور چې شراغ زرو سم کې مدرس وو زه به ماته کتل ها پلان کې ډېر غټ شوی مونږ دا قیامت هغه طالبې سخت نه دي غلط صحاب حقيقي کنه طالبې کې ما ګردان نه دي پیدا تا ګوره دا غدریو تا ګوره دی ولګي دری والا او سټي ملامت کو غړای ملا خراب کړه دا امکان لري خو خبر دې مل حق مشه میموري صاحب مکمله معافي وغوښتله او ویل زه د شیخ شاګرد یم زما بې عزتي ونه کړئ زما دې سپینو ویښتو ته وګورئ او هغه بسترې مې راباندې کوله خو ډېر ظلم هغوی کاوه خیر دا یو جزئی انتقال یو خبره ته وشخه جزئی انتقال څه ته چې د استادانو سره تاسو دانه چې ما سره شکر حقدار دي دهغې خو ځان انصاف دی خو ستا به داوي چېرته په ماله سزا راکړي که ماته څه وایي دهغې نتیجه دا وه چي په طالبۍ کي بیا دا کتابونه ما لوله بې التفاته به مي لوله. او چي لږ څه یې او ته یې څه لږې دا د سخاوت دلیل دی